دا مونږ چې وایو د یو الله عبادت کوي نظرانی او منختی د یو الله کوي دغه الله کم ذات دی دغه کمی کارنامې دي هو الذی الله هغه ذات دی انزل چې هغه راورولی من السماء د طرفه د اسمان نه الله هغه ذات دی انزل چې هغه راورولی من السماء د طرف د اسمان نه ما ان اوب الله هغه ذات دی چې هغه راورولې د اسمان د طرف نه ما ان اوب لکم ریاضه دا لکم که تاسو راواله او د انزله سره ولګوي ام سیده الله راوورولې د طرفه د اسمان نه اوبه لکم ستاسو د پاره دا بل رستو جمله کې یا دسې وکړئ چې دا لکم راوالی د شرابون سره ولګوي لکم منه چې ستاسو د پاره دی منه د دغه باران نه او د دغه اوبونه شراب څکل الکه تاسو څه شی څکې دا تاسو چې څه څکې که هغه د ټوبویل اوبه دي او که د کویو اوبه دي او که د چینې دي او که د ولې دي دا همدغه د باران اوبه دي لکم چې ستاسو دپاره دي منه د دغې نه شراب څکل یو طرف ته څکې او بل طرف ته ومنه او د دغې اوبونه ستاسو دپاره دي شجرون ونې دا څومره ونې چې راغټې شوي دي دام دي شجر عام طور شجر دغه ته وایي هغه بوټي چې په خپله تنه ولاړي کم بوټي چې په خپل تنه باندې نیغ ولاړي دې ته شجر وایي کم بوټي چې په تنه باندې نی ولاړ هغې ته نجم وایي خو کله ناکله شجر په معنا د مطلق بوټو سره راځي دلته به معنا کوي مطلق بوټي دا ګیا او واخه ومنه او د دغه وبونه الله پیدا کی ستاسو د پاره شجرون اونی دا چې کمی اونی دی او دا واخه دی او غیاګانی دی دا هم د دې باران برکت دی که تاسو یې مونږه پدې سکو وی فيه پدغه غیا کې فيه پدغه غیا او پدغه ونو کې تسیمونا تاسو ساروی سره وی الکه تاسو د رمی د ګډو د وزو د اوخانو د غواګانو دا کم ځای کې سریږي یم بیتو لکم الله را ټوکوي ستاسو د پاره یم بیتو الله را ټوکوي لکم ستاسو د پاره به په دغه اوبو سره الزرع فصل دا غنم او دا جوار و زیتون او زیتون و النخیل کجوره والعناب انګور دا د کجورو بوټي دا د انګورو بوټي ومن کل الثمرات او د هر قسم میوونه هغه الله دغه کارنامو ولا دی باران د باندې رووري او د باران کې بیا دومره فیدی وي ان فی ذالک یقینا پدغه کې لآیتا یولو ینخدا د الله د قدرت خو ارچالنه لقوم یتفکرون د پاره دغه قوم چې هغه سوچ او فکر کوي بل وسخر لكم اللیل او الله تابع کړی د ستاسو د پاره شپه والنهار او ورځ مراد دلته د تابع کولو نه څه دي په خدمت کې لګول شپه هم زموږ په خدمت کې د ارام پکې کوو ورځ هم زموږ په خدمت کې د معاش پکې کوو وسخر لكم الليل الله تابع کړی د ستاسو د پاره شپه والنهار او ورځ والشمس نور والقمر سپومۍ نورم زمون خدمت کې دی سپومۍ هم زمون خدمت کې ده والنجوم مسخرات او ستوري چې دي مسخرات هغه تابع کړی شوی دي زمونږه به امره په حکم د الله د الله په حکم د ستوریم زمونږ تابع وي ان فی ذالک یقینا پدغه کې لآیات نخی دی نشانی دی د قدرتونو د الله خلی قوم یاقلون د پاره دغه قوم چې هغه عقل کوي الته څه شی و الته دی لقوم یتفکرون د پاره دغه قوم چې هغه فکر کوي دلته دی د پاره دغه قوم چې هغه سوچ کوي عقل نکارلی دی ځکه ووی چې هر څوک ورې د الله د قدرتونو نه عبرت نشي حاصلولی باران وشو شینکې وشو باران وشو ګیاګانې وشوې په دې اوس هر څوک نه پوهېږي ډېر خواران داسې دي چې غافل او بې پروایي الله باران وکړي شینکي وشي دوی به لاړ شي هلته به ډمان ګړی هلته به جواری کوي په شینکو کې نو دا خواران دې نه څه خبر دي وسخر لكم خا وما زرع لكم وما او الله پیدا کی په دې سره هغه زرع لكم چې الله پیدا کړی دي ستاسو د پاره فل ارض پس مکه کې وما او الله تابع کړی دي ستاسو د پاره هغه زرع چې الله پیدا کړی دي فل ارض پس مکه کې دغه غواګانې او دغه ګډې او دغه وزې او دا میخې مختلفا الوانه چې مختلف دي قسمونه داغې دا یو قسم شی دا بل قسم شی دا بل قسم شی ان فی ذالک یقینا په دغه کې لآیتا نخد د قدرتونو د الله لقوم یذکرون د پاره دغه قوم چې هغه نصیحت قبلی هلکه د الله د قدرتونو نشانو کې نصیحت قبلول د الله د نشانو کې عقل او سوچ کول او فکر کول بیا دی د الله احسانات ته ګوره وهو الذي الله غزاد ته سخر البحر چې الله تابع کړی د ستاسو دریاب دغه دریاب لور شپکی بحری جزونه بوزه دی نه نه وی کی وړی وړی کشته پکې بوزن سنوي دا او کشته خلک بوزي اف یو هفته او دو هفته الته یو دا میان تیرانیسی او هغه دریاب چاته و اینه چې دا سره دا میان زموړي دا نه دي دا کم کسان چې غوپی وي دا پکې غوپی وي لاندې او دا هیره ملغلره تیر وباسي دغه سنوي دریاب وهو الذي الله غزاد سخر البحر چې هغه تابع کړی دی ستاسو دپاره دریاب که تاسو وایه په دریاب څه کوو لتاکلو منه چې تاسو وخورئ د دغې دریاب نه لحما طریا غوښه تازه میان لتاکلو چې تاسو وخورئ منه د دغې دریاب نه لحما طریا غوښه تازه طری تازه تازه دې ته وایي چې د بدن سره بالکل موافقي بالکل بدن سره لګي روره هر قسم بیماری وي مئی پابندی نشته چې ته پکې مخ ورو تعالی خنه دی هرې بیماری له داخه دی تازه د طبیعت مطابق په مزری وستا چې اعتراض کړی دی چې دا څنګه د طبیعت مطابق دی مونږ خو چې مئی وخورو تندم والی او ته وې دا د طبیعت برابر دی نو یو خدا د شرور تاسو میان وخړل خو مرچکی پکې سمرو مسالې پکې سمروي دا د مرچکی او د مسالې دغه کړی بل دا د چې تاسو میو خوړو نو دا کله نیولې شوی وو پیښور کې سو شپې تیرې کړې بیا چې لنډی کوتل ته راغی دلته سو شپې تیرې کړې دا خو دغه زوړو بل چې تازه مې راواله او وی خوره نو مزاری استاد وی طبیعتا دا د کلمو پورې نخلی چې ونخلی الته طبیعت تقاضا د دیو کې چې یو ګلاس په څه دغه ورواړه او بو ورواړه طبیعت دا وی چې دغه ونخت تږي نی خو طبیعت تقاضا کوي چې دا تیر شي اسه دلته یو مسله ده قران مجید کې د مئی تاسو وي غوخه تازه د مئی دا دغه چې دی دا غوخه دک نه ده که تاسو وایې چې غوخه نه ده نو بیا لانجه ځکه ده چې قران کې ورته غوخه ویلې شوې ده دا یو مسله د هدایه کې مونږ ویلي دي یو سړی قسم وکړي چې والله لا آکل لحمه په خدای قسم چې زه غوښه ونه خورم او د د مئی غوښه وخوړل نو څنګه ده امام مالک رحمه الله و یحنسو د حانش شو ځکه د قسم د غوښې نه کړو او د مئی چې دین هغه غوښه ده ځکه الله وته وی لحمن حنش دا نور امامان وی لا یحنسو نه حنسیږي الکه ولی وی بنا او دار مدار د دا قسمونو په عرف ده په عرف او په عرف کې چې دی نو مې ته څوک دغه نه وی غوخه تشي بچی له پیسې ورکې چې منډه بچیه او یو سیر غوښه راوړه او هغه د لمعی دروړي نو ته به ورته څه وې نه به درته وایي چې بابا دا خو غوښه ده که نه نو ته به ورته وایې چې په عرف کې په نړي کوتل کې ورته څوک دغه نه وایي که نه غوښه ښه لتاکلو منه چې تاسو خورئ د دې نه لحمن طریا غوښه تازه یو وتستخرجو منه تاسو رو باسه د دې دریاب نه حلیتن کالی تاسو رو باسه د دې نه کالی حلیه ارغه سیستوي چې پاغي بنیادم ځان خسته کوي کالی کته وای دا هیری نه دی هیری ده دا سره لتلبسوها چې لتلبسونها چې تاسو واغوندې دا دا مالدار خلک نه دي ازمون په شان دي چې سونې پورې نختی هغه هم دقه سه وړه هیره وي پنځه لکه او شپږ لکه او لس لکه روپۍ باندې کېږي دغلته به یې غاړه کې راځوړنده کړي وړه لکه کنجکه بس دا د دوی دغه نو لتلبسونها چې تاسو واغوندې ده مزری استاد باندې چې اعتراض کړی دی چې سړی خو دا دغه نه چي هیره او ملغلره دا دلته ولی وی چې لتلبسونه چې تاسو واچوي هغه نو خیر دا غیر ډیر جوابونه دي خو دلته آسان جواب دا دی مراد د دینه چې تاسو واغوندې یعنی تاسو د پاره واچول شي یو د مواخر معنا د شلونکي دا کشته چې په دریاب کې را روانه ای کنه نو د اوبه سریکای نیمه په یو طرف ولي او نیمه په بل طرف ولي داسې پکې روانه ای مواخره شلونکي د اوبو مواخره رواني فيه پدې کې که تاسو وایې چې کشتو کې زمونږ څه فایده ده وی ولی تبتغو چې تاسو طلب وکې من فضله د فضل داغنه د الله حلال رزق هغه وګټې دقه کراچۍ له ورشې او د پاکستان ازا ارزان ارزان مالونه والي دا سبزیانې او دا بلش او دا بار ملک ته یوسې هلته پکې ښایسته ګټې وکړې نو د هغه ځای ارزان شیین راوالی نو پاکستان ته راوړې دلته پکې ګټې وکړې ولی تبتغو چې تاسو طلب وکړئ من فضله د فضل دا غنه د حلال رزق دا غنه ولعلکم تشکرون او د دې د پاره چې تاسو د الله د نعمتونو شکر وباسئ بیا د الله احسانات نو الله تعالی په دا غرونه واچول نو دا ځمکه داسې برقراره شوه لکه میخونه وانهار او نهرونه وسبلا لارې لعلکم تهتدون د دې دپاره چې تاسو لاره ومومئ خپلو مقصدونو ته وعلامات او الله وګرځول په ځمکه باندې نښې نشانې منګه او تاسو چې لارې پیژنو ګوري په نخو نشانو یې پیژنو تاسو چې لار شئ یو ځای ته نو تاسو وایې دا چروازه ده نو چروازه په څه شي معلومه وي خو هلته یو کمر دی دې طرف ته یو غر دی دې طرف ته یو غر دی که دا نښې نه وي تاسو به نه وي پېژندلی بیا چې لار شوی دالی ماجد دی هلکه دا په شي پیژنې هلته خپلې نښې دي بیا چې لار شوی دا جمرود دی لا و علامات او نخې و بن نجم او پستورو باندې هم یهتدون دوی سملار مومي په خوا به چې په دغه کې په دریاب کې خلکو مزل کو په دشتو کې به مزل کو نو مشرق او مغرب او دا به چې لارې معلومولې دا به پستورو معلومولې اوس راشه خالق د دې ټولو اشیاء الله شو د الله نه بغیر بل څوک خالق نشته نو ځان سره انصاف وکې افمن یخلق ایا هغه څوک چې هغه پیدا کول کوي چې هغه الله دی کمنو دا پشان دا غچا کې دی شي لا یخلقو چې هغه پیدا کول نشي کولی نو دا لات او منات او عزا دا د الله سره شریکی دی شي نه افلا تذکرون آیا تاسو د الله نصیحت نه آیا تاسو نصیحت نه قبلوي خیر د الله احسانات ډیر لوی دي و ان تعدوا نعمت الله کشر تاسو او شماره یو نعمت د الله نو لا تحسو لا تحسوها تاسو به نشمارل شي ان الله یقینا الله لغفور الرحیم بخون کې او رحم کون کې دی تر اوسه پورې د الله بیا اندازې قدرتونو بیان اوس راشه د الله بیا اندازې علم د الله علم بیا اندازې دی والله یعلم الله علم دی ما تسرون پاغه خبرو چې تاسو پټوي وما تعلنون او پاغه چې تاسو ښکارا کوي والذین او هغه بوتان هغه معبودان یدعون چې دا مشرکان عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه الله خود د ارس خالق لیکن دا مشرکان چې د چا عبادت کوي نو هغه معبودان چې دا خلک عبادت کوي بغیر د الله نه لا یخلقون شیئا غوی به پیدا نکیس شي یو ځای کې راځي مچ به پیدا نکی ماشی به پیدا نه کی وهم یخلقون او دی پیدا کولی شي دا مخلوق دی الله پیدا کوي امواتون دا مړه دي بیسا دي او غیر احیا ان ژوندي نه دي بل دا چې علم یې څومره دی د دې بوتانو او د دې دوی ته دام پته نه لګي چې موږ به کله پر ورځ د قیامت باندې راوچتیږو د قبرونو نه وما یشعرون او دوی نه پوهیږي ان یبعثون چې کله به دوی راو چتولی شي د قبرونو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب ته موږ سره خپل نعمت شامل حال کړي رب سره زموږ د حالات اصلاح وکړي رب ته موږ له توفیق راکړي د خپل عظیم کتاب پوی زمونږ نصیب کې د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوی کې رب دا کم کتاب مونږ شروع کړی دی رب ته مونږ سره توفیق شامل حال کې د دې صحیح پوی زمونږ نصیب وګرځي د قران او د حدیث او اتباع رب زمونږ نصیب کې رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې مراکې په قبر کې مراکې خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډیر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کې نستو دنیا آخرت کې الله چر ورکی دا معمولی کې نسل زمونږ د پاره الله ذریعہ د سعادت او د کامیابی د دنیا او د آخرت وګرځي الله سره زمونږ په خپل بچو خوشاله کی په خپل کاروبار کې وته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمونږ الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکي الله سره زمونږ نه په حلال کاروبار کې دوی ته خیر ورکي برکت ورکي د زړه سکون اطمینان سره زمونږ نه الله نصیب وګرځي د هر قسم پریشانونو الله زمونږ حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیماران یې الله وته شفا کامله ورکي خاص کر ملګری بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره وته ورکړي وصلی الله تعالی